خمارګری به د سړی ملا مضبوطه ای خمارګری د سړی ډاډی سړی لا ډاډ ورکي نر مارګره او خمارګره چې جنگ واخ راشي تا ته وای ته پارام کې نه ماته په زمه جواب کوم کنه تبه نه کې فجنا تور الله خمارګری سړی لور کی دا لوی نعمت ده والذي ايدك بنصره وبالمؤمنين دا الله غزاد دې چې دې مضبوط کړي په خپل امداد او په جماعت د مؤمنانو باندې والله بین قلوبهم او مینه واچولا د دې زړونو ترمنځ نعمت پس نعمت یو نعمت چې الله دې امداد وکړي دویم نعمت چې الله تعالی خمرګری درکړ دریم نعمت چې بیا د دې مرګرو میانس کې مینا او اتفاق کله کله سړی مرګری خو په یو بل اخته یو د یو بل مخالفي سړی وای دای روح کما کبل سره مقابله وکړه نه مینه میانس کې واچو نه محبت واچو دا د موحدینو ترمنځ دی دا د منافق او موحد ناراضي دا د مشرک او د موحد ناراضي جماعتونه ډیر دی وګوره حکم مینه چې په اشاعت کې دا په بل جماعت کې نشته د طالب او د استاد مینا د طالبانو په خپل میانس کې مینا او د مدرسو والو مینا د جماعت د اراکینو مینا دا مینا په بل جماعت کې نشته والله بابنا قلویم او مینه واچوا په مند زړونو ځای کې یو ورځ راته او تان وای یره دا طالبان وای زما خو دا یقین دی چې قسم په خدای ګرا ته چا سوې دی په ځان وجني ما دې کې شک نشته والف بین قلوبهم مینه واچو لپ مند زلونو دای کی ولو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم کتا خرج کړي وي هغه څه چې زمکه کې دي تا به دای ترمنځ مینا نو اچولې څه مطلب دغه مینا په مال او دولت باندې ناراضي دغه مینا په دو باندې ناراضي اده مال دولت او دو دې مرګري هغه د درستخان مچاني چې درستخان خور دې ټول په بړبړ کې یا چا پیرا ګرځي چې دای تا سره به بلا خلکو مینه یې څوک به مخکې روان یې څوک رستو څوک به لمړی چرګی راړي څوک به الله ژوندای او چې کله او دا ختمه شو درسخانو سانډې مچانو ولوزي او دا ختمه شو بیا یوم نه یو مینا دا دین مینا او دې مینې ته چا نورې مینې چارته رسی لو انفقت ما فی الارض جميعا ال پیسو بس مینه چې پیسې ورکې تا سره مینا او چې پیسې دې به باندې بیا سلړل والله بابنا قلوب مینه وا جولا په من زړونو دای کې که تا خرج کړی وی آسه چې زمکه کې دی ټول تا به مینا نو اچولی په زړونو دی کې ولیکن الله الف بینهم لیکن الله مینا واچولا په میند دی کې سمات لبدا مینا راضی د الله په دین سوره آل عمران کې هم تیر شوی یو سل درې میات کې وألف بين قلوبهم مینه واچولا په مینځ زړونو دای کی لو انفقت ما فی الارض جميعا کتا خرج کړي وې هغه څه چې زمګه کې ټول سره اوس پینو تا به مینا نوا چولې په میان د زړونو دی کې لیکن الله مینا وا چولا په میان د دی کې نو عزیز حکیم دا شان دا دې دا الله غالب او حکمت والا یا ایها النبی اے پیغمبر حسبک الله کافی دې تعالی الله ومن تبعك من المؤمنين او هغه چا لا چې تابع استاد مؤمنانو نه تعالی الله کافی دی زا مگر الله الله کافی دی الله به امداد کوي وای چې الله ور سره مولوی رحمان عبدالرحمن بابا وای چې الله ور سره مولوی رحمان کله خر ور سره وی تنها دی دا الله مين الله چر سره امدادي بل څوک سره شي کوي ولقد عینا ګانوم صبر ګزان دا کسانو سره چې غي را مدد کوي خپل لاره سار او ما زیګر یریدون وجا اراده کوي درځه من ته الله چه د دی معیدینو مرگرتیا دی پری خدا لاړی دو دو والاو سرکی ناستی لاړی د مالدارو سرکی ناستی او دا داغه دیندارو مرگرتیا دی پری خدا نستا نور سا مقصد نو دنیا دی مقصد وا ترید دینت الحیات دی دنیا اراده کې د زینت د ژوند د دنیا چې د یغه دوستی پرې دی د موحدینو مرګرتیا پرې دی دارنګي سوره هود آیت نمبر 112 دولسمه سپاره زیاته مکوي انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ميلان مګویا کسانو ته چې غي ظلم کړي دي او ورسي تاسو ته ور ظالمانو سره مینه مګوي ظالمانو سره مګي نه حضرت عائشہ زګوي زه ولا کافیم زبه مرګرتیا کوم ار صحابه بدوای یا ایو النبیو اے پیغمبر حرز المؤمنین علی القتال اس کا مومنان اللہ پا جنگ پیغمبر پاک ته الله وای مومنان په جنگ باندې تیز کا ا دې وای نه نه وصله دې نه لری کا ټوپک تاجت نشته قلم پکار دی امم لا ټوپک نه امم لا قلم پکار دی یا ایو النبی حرز المؤمنین علی القتال وا پیغمبر دیس کا مومنان الله بجنګ کوي تاسو کې شل کا صبر ناګ نو ضروري کی با پسلو ضروري کی با بدوا سو باندې او کوي تاسو نه سل کا سان ضروري کی با پسرو دا کسان نه چای کفر کړی دی بیا نو قوم لا يفقهون دی وجنا چې دا قوم نه پويږي په مطلب لیو کس لو کس برابر دی کافرو یو کس بد لسو کس مقابله کوي مؤمنان او زورور وي په کافرو به یری پاغي به زوروري یو بل دو سره جنگ کوئی او کلس ورکے نو اگا لا غروالی فضیلت دے ما کانا لنبین یکون لہو اسرا اس ادب امیر حرب تا امیر حرب جرنیل داغ مقصد با قیدیان راوستن نیو داغه مقصد به دنیا نی داغه مقصد به د الله رضای دیو حدیث کې راځي عمر دعا نو قاتل الناس حتا یقولوا لا اله الا الله ما ته حکم شوه چې زنګ با جنگ کومه د خلکو سره نو چې هغه ملک فاتح کې نو نیت به د توحیدی چې د ځای کې توحید خور شي مسله د توحید خور شي قال انا خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة کوي تاسو نه اصل کا سک لګ ضروري یو په تاسو کوي ستاسو نه زر کسان ضروري و په دعا زر په حکم الله والله ما صابرین او الله دې سره صبر نا کو اوس ادا امیر هرتا ما کان لنبینا یکونا له اثرا ندی مناسب او پیغمبر لرا چې شي دلرا کې دیان حتی یسخن فی الارض تر دې پوری چې وینه تویږي زمکا کې تريدون عرض الدنيا تاسو اراده کوئ سامان د دنیا او الله اراده کوي د اجر د آخرت والله عزیز حکیم الله د غالب او حکمت والا عزیز زکاوي که ستا دشمنان لس دی او ته یو ستا دشمنان طاقتور دی ته کمزور یې ستا دشمنان څنګه واسطه تا څنګه نشته چا سره چې ځان تړلې خو عزیز دی کنه هغه زورا ور دی غالب دی لولا کتاب من الله سبقا کنه حکم د طرف د الله نه تیر شوه نو رسیدل وو تا دا پاس کیسه تاسو اغستی دي عذاب نظیم عذاب لوی بازی وی نبی علیہ السلام فیدیا واغستا نو الله دا آیت راو لېګو چې کله الله حکم نه وي بل الله عذاب در کړو نو فدیا واغسته شو الله والله تاسو نه او نبی علیہ السلام یې جړل چې هغه غدا اجازه نه لا موږ ته پاشي دا مطلب نه د فدی اجازه کو نبی علیہ السلام ته وو نبی علیہ السلام ته اجازه ورو لکه سوره محمد څلورم آیات کې راځي اما من بعد او اما فداء دا د وفیدی اجازه ته مخکې شوی نو دې څه مطلب وو د فدی اجازه ورته شوی وو مخکې نه که اجازه نه نو بیا وستل نو پکار او نبی علیہ السلام چې جاړل نو د دې وجه نه جوړل چې هر کدا اجازه ته نه مو بتبا شي ا جوړل د دوه وجو نه یو د دې وجه چې حضرت عباس قیدیانو کې راغلی و د نبی علیہ السلام ترو او قیدیانو کې راغلی و په هغه د چا قمیص نه پوره کېده نو د عبدالله ابن ابی بن سلول قمیص ولا ورکه هغه پې پوره شو دا دنګ و نو نبی علیه السلام جړل د ډېرو غیرت د وجې چې چارته زما ترو او چارته په قیدیان کې دا او بیا زما تر عبد الله بن ابي کمیس ته محتاج شو د دې وجه چې کله هغه مړ شو نبی عليه السلام خپل کمیس وایسته وره دا هغه بدل په ځان پر دله سړي بدل په ځان مو پرې را بدل نه پرې خو غیرتی سړی او نبی عليه السلام دویم د دې وجه نه چې کله هغه فدیه ورکولا نو هر چا د خپل ځان نه فدیه ورکولا د نبی علی السلام لور واده شوی وا او بیا غسړې ایمان نه راوړې نو د نبی علی السلام بی بی لور چې کله واده دا نو هغه سره هار ته یو هغه هار د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چې کله لور وادو لان هغه غهاري ور سره ور کړو داج کې خلک ور کوي مور کله کله خپل بنگړي لور لور کی چې کله ودای چې بل صحیح نه نو هغه ولا ور کی نو زانت خدیجه هار ور کړو هغه سره کله چې هغه واپس رااله نو هغه هار د کافر کرا پاتې شوی و کله چې هغه کې دیانو کې راغې او فدیه ورکوله د حضرت خدیجه هغه هار هغه فدیه کې ورکو کله چې هغه هار فدیه کې ورکو او نبی علیہ السلام د حضرت خدیجه هار ولید نو هغه خړمبای خزوا او ډیره مرسته نبی علیہ السلام سره کړی و ډیر خیال د نبی علیہ السلام ساتلی و نو نبی علیہ السلام د حضرت خدیجه را یاد شو نو چې هغه را یاد شو نو نبی علیہ السلام جړل چې هغه خپل مشره خزا او دا هغه هار هغه ولید نو ته یاد شو د نبی علیہ السلام سترګو نو خېتلې دا نه چې کینی حکم نه ویلو مونږ بغیر شوی وو حکم کو شوی وو اجازه مخکې نه شوی وو لولا کتاب من الله سبقا که نوې حکم د فدیه د طرف د الله نه تیر شوه او تاسو اغسته وا نو راځي دله او تاسو ته پاغه چې تاسو اغسته عذاب نه دی عذاب لوی اګلو می مالم غنی تم حلالا طیبا نو خړی دا غسنا چې تاسو غنیمتونه حاصل کړو حلال او پاک غنیمت حاصل ګنو تاسو لا حلال دی او پاک واتقوا الله او یریږئ د الله نه ان الله غفور رحیم یقینا الله دې وګورګه مهربانا یا ایو النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا وما قاعده امیر حرب تا چه قیدیان رالل کمزوری شو درته نو سوته نرمه خبره وکا یا ایو نبی او پیغمبره وای هغه چاته چې تاسو الله سګی د قیدیانو نه کپوی الله پزړونو تاسو کې د ایمان خیرن د ایمان یو دګم خیرم مما او خدمنکم نو در به کی تاسو لا غورا دا غنا چې غزه شوی دي تاسو نه تاسو نه فدیه غزه شوی الله به دې نه ډیر درکې ويا ورلا کوم بخمو کی تاسو ته والله غفور رحیم او الله دې بخون کې مهربانا وای یریدو خیانت کاو کده اراده کوي خیانت تاسو را دو کی تاسو را پروام کو فقط خان الله من قبلو تاکیق سره دای دوکا کړو خیانت کړو دا الله سره مخ کی فام کنا منهم نو بدل واغست دینا تاله قدرت درک بدای طاقت درک او دای قیدیان راوستلو هجرت دی وکړه جهاد دی وکړه پلا ګولو د مالونو کړلو ځانونو پلار د الله کی والذین آووا ونصروا آګه سان چې ځای ورکه پرستو تاو امداد یو کړه پرستو دغه کسان دینو باز دینا دوستان دي د بازو والذین آمنو او هغه سان چې ایمان راوړل دی او هجرت یې ونکړ ایمان راوړل په سخته کې در سره ملګرتیا ونکړه تا هجرت کو تتلی او دې در نه پاتې شو سخته کې در سره ملګرتیا ونکړه ما لکم من ولایت من شیء چې په سخته کې تا سره ولاړی اجه سخته کې تا یوازې پریدي در نه او تختی دا شیخ دا مرګ نه کوټه پیسي دي جیب به ګرځي جیب به پیوشلې او چې وخت راځي او ته په سودا کې نو دکاندار د لمخ لراواچي بیزتی د لوکی یو نیمی هغه کوټه پیسی زه مارګره ما زه مولای ما زه مدرس ما زه مقرر ما مولای مدرس مقرر خو نهاد به خوند او به غیرت چې دا جنگ په وخت کې تاسو تور کړی دا غره تاو خایوا دا جنگ په وخت کې تایو بیان کړی یو خبره دې کړی دا چاته یو اشاره دې کړې ده ته د څه ملګری دا هیڅ ملګری نه یې دا څه خونسا مشکلی هدا وای پلانې چې ډېر ښه بولا دی ډېر ښه غوي دی وای یې شي چې د جنگ په وخت کې در سره ملګری طالب وای هجس طالب به یو غیا به نری هغه به ولاړی هغه جوابونه کوي هغه مرګرتیا کوي چې مرګرتیا په سخت کې اونګي هغه سمار کوي والذین آمنوا وهاجروا زکه وایو چې امداد در سره ونه کړم مرګرتیا ونه کړه دا هیڅ مرګره نه دی والذین آمنوا ولم یهاجروا هغه ځان چې غي ایمان راړ او هجرت ونه کړ نشته تاسو لا مرګرتیا دای نه شي تر دې پورې چې د هجرت کی وای نستان سره کوم فی دین او که امداد غواړي تاسو نه په دین کې فاله کوم الناس نو لازم دې تاسو باندې امداد کتاب ور څخه دی ورکا والله حواله ورکای کتاب نشه ورکا والله امداد یو کا مرګ تیاو کا الا لا قوم بینکم و بینهم میثاق مګر امداد مګو په خلاف داغه قوم کې چې میان تاسو میان دای کی وادا ځکه دا وادي خیال بکې والله بما تعملون بصیر الله باغ باندې چې کوئی تاسو لیدون کې ده تاسو عمل الله تمام دي والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض او هغه کسان چې کفر وکړ نو بعد دای نه دوستان دي د بازو الا تفعلوا تكن فتنه في الارض کتا سودا کار نه کوي یعنی مرګرتیاو نه کوي د موحدینو کلا ګون درېږي د خپل مرګرو سره امداد ور سره نه کوي اكن فتنه في الارض نو خورا بشی فتنه پس مکا کی و فساد کبیر و فساد لوئے اخو تا اولار دے مقابلے تا اغا خو مقابلہ گئی دے فتنه او دے فساد او تا غی آواز پریخ و جنگ دے دا غتا پریخ و دا دا جنگ دے دا ذاتی جنگ دے اغا تا دے پریخ و دا تا دینا پارام کے ناس تسکے زم متریسی متدریس کو ته څنګه یې؟ زه مقرر یم، کیسې یې وایم. ا جواب نه کې نو فساد به خور شي فتنه به خوره شي ته به مقابله کې ته به ولاړې والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض آګه سان چې کفر کړي نو بعضې د دینه دوستان دي د بعضو هغه کسان چې غي ایمان را جواب بکې ځکه چې القرآن اصول سنت اخر کې لیکي فیا حسرات ما الا رد مثلها سبیل ولو ردت لها نتحذر هاي ارمان او د شرکیات او د بدعات رد به کو نو د شرک او د بدعت جنازه وتا طلبه به په دې ورځو کې بداغي پینځل سره دي چټي وا نو په دې ورځو کې و زمیدار او کاش کاش کرلی وفیم نو طالبانو بازار له مزدوري کولا ستنه وی جوړولې د اپی موالو هغوی به ځان له مزدوري کوله په دې علاقو به راخواره شو نو هغوی به د ورځې اپیم ول او ماسخوتن به بیا په جومات کې بیان کو په جوماتونو کې به دیره و نو ماسخوتن به بیانونه کول نو اکثر به د اپیمو پر ورځو کې د طالبانو بیانونه و جګړې به وي فلانی ځای کې طالب وو فلانی ځای کې طالب وو فلانی ځای کې ما سلا وشو شیخ القران پس برال چې موږ فلانی کلی کې اپی مو وو ال دې ما سلا کړی دا مرګریم پیدا کړی دي وای موږ دا وی چې تاسو استاد راولې موږ لا ټیم راګه شیخ القران وې چې څه د سمال به پوګه او طالب سره په پیدل روان شو کله به ټانګه او ټانګي ته وو د کله به دغه سی ور سره پیدل لا دا خوړ براغله او بوبه وی ډیره لار به بنوا دا سړکونه شیر قرآن به دوی راځي وی چې پوری شو دور نه دي نو شیر قرآن به لنګو او ای به لنګو په بوبه پوری شو مسله هغه وا او جهاد یو غبلار د الله کی والذین آوو ونصرو او هغه کسان چې غي ځای ورګ موحدینو ته او امداد یو د موحدینو اولائک هم المؤمنون حقا ونصرو امداد یو د موحدینو ستا مرګره مسله کوي بل کس پیرادو کنو هغه ته جواب مې ته جوابو بل جوابو کی بل جوابو کی چې هغه دا نه وایي چې د आवाज دی دا غت هغه دی جواب بیا نه کوي هغه کو کړی دا پاغه رد وکړو اوس بل به جواب کوي بل به جواب کوي چې دا ورته پته چې دا خو یو نه دی نو هغه له الله عزت رزق ورکړی دی چا چې د حلال دین لپاره خپل ملک پرېښودی دی هغه له الله عزت رزق ورکړی دی او چا چې یاره ملک رانه پاتې کیږي یاره ځان له کار نه ګورم یاره ما ته به د خلکو مخه شي نو دا هغه رزق ګوره ټول عمر ذلت دی د خوارای دی او د ذلت دی په کوزو سترګو به خوري زکاتونه به خوري خیراتونه به خوري او چاندو پسې به ګرځي او سوالونه به کوي او د ذلت رزقي بیا لهم مغفرات و رزق کریم دای لرا بخنا او رزق عزت مند الله به ګناونه معاف کوي او رزق به عزت ور کوي بیا اسلام ورته وی سکه یا کوټه می پرې وتا دا می برابرولا یې مرد دې نظر راتلون کې دی اپو شو بیا جهاد نو پاتې شوی فما زال ابو ایوب شاخصا فی سبیل الله حتا دفن بی ارض الروم بیا ابو ایوب چرته جنگ نو پاتې شوی هر ځای ور مخکې روانو فما زال ابو ایوب شاخصا فی سبیل الله حتی دفن بی ارض الروم بیا با همیشه ابو ایوب جنگ کو دا اللہ پا دین کی تردی چه در روم پس مکبات خخشو نران نرانی خاوندان د خپل ولایت بعض دای نه نږدې دي بعض ته دا الله په کتاب کې سما لم میراث کې د چا ډیره برخه ده نږدې برخه ده د اولاد ان الله بكل شيء عليم یقینا الله دې بار یو شی باندې پوا او کې درې امر ذکر کړ فضل الله دویم و اصلیو ذات بینکم او دریم و اطیعو اللہ و الرسول او بیا د مومنانو پنځه صفات او بیا و قاعدی ذکر کړی د میدان جنگ او داول صورت القتال فی سبیل الله تعالی چې د الله په دین کې جنگ وکړي د الله دین لپاره مقابله وکړي چټي شو چټي دی